ما بعد لام سبب د ما قبل لپاره لکه قام زیدون یا صحابه مدري د زید څه د لپاره لا مدري یا صحابه چې روان شي کړه ما بعد لام نه ده دا جهاد سبب د څه لپاره ما قبل لپاره ما قبل چې د صيام اي قام زیدون یا صحابه اي لئن لأن يذهب ولام جهر او رسد لام جهر لك ما كان الله ليعذبهم اي ما كان الله لأن يعذبهم والفاو دا مقدره نشته د فا هغه فا چې واقعي چې په جواب د امر کې یا په جواب د نهي کې یا په جواب د استفهام کې یا په جواب د نفي کې یا په جواب د تمني کې یا په جواب د هر یو مثال وبعد الواو او ان مقدر راځي نو صدا غوونه الواقع په جواب د دا واو په وخت کې چې په جواب کې راځي واو په جواب د امر کې جواب نه هي چې سبحان کې تمنې کې عرض کې څه کې راځي لکه اصل والا خو څه په دې باندې دا هغه چې واقع د روسه د علم نه دا ونه ناتیبه نه ده د فعل مضارع د فار هغه مسبب خفف من مسبب لك عرف ان سيقوموا ان سيقوموا چې ستا ګمان نه کوي تعرف في المضارع دا کې څه ده يقوموا د بيان څه نه ده ورکړه نسب نه ده ورکړه هو دا علم خفف من المستقبل دا علم ناتیبه واصل دا دا څه یو ځان ان ټول څه په بها چې ته په سره نه خبر کې وان ته دا کار واقع دي او چې وګور دا ان په شان ته هغه واقع څه ځای نه لکه ځان ته ان ته يقوم هم ویل شي او ځان ته ان ته يقوم هم ویل شي وړو